بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی حمیم د دې په معنا او مفهوم الله پاک خپوهیږي وای د کوم شي خواته چې ته موږ ته بلنه را کوي دغه لا پاره زموږ زنه پردو پوښلې دي زموږ غوږونه کانه شوي دي او زموږ او ستا ترمنځ یو پرده خایله شوې ده ته خپل کار کوه موږ به خپل کار کوو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه زه خو یو بشر یم ستاسو غوندې ما ته د وحی په وسیله ښودل کیږي چې ستاسو خدای یکی یو خدای دی له دې امله تاسو مخامخ د هغه لوري غوره کړئ او لغه نه بخنه وغواړئ د مشرکانو لپاره تباهی ده ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه آیا تاسو په خدای پاک باندې کافر کیږئ او نو دغه سیالان ګرځوي چې هغه ځمکه په دوه ورځو کې پیدا کړه همغه خو د ټولو نړیوالو رب دی هغه د ځمکې له منځته راولو نه وروسته پر هغې د پاسه غرونه ښخ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټول غوښتونکو لپاره د هر یوه د غوښتنې او اړتیا سره سم د خوراکي مواد برابر کړل بیا هغه د آسمان خواته متوجه شو چې هغه وخت کې محضی لګی وو هغه آسمان او ځمکې ته وویل منځ ته راشئ که تاسو وغواړئ او که ونه غواړئ دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکي په توګه هله نو هغه په دوه ورځو کې او آسمانونه پیدا کړ او په هر آسمان کې دغه قانون وه کړ او موږ د دنیا آسمان په دیو سره سنگار کړ او هغه مو ښه محفوظ کړ دا هر څه دیو برلاسی پوه ذات پلان دی کله چې د خدای پاک استازي هغو ته له وړاندې وروسته هرې خوا نه راغلل او هغوی وپوهول چې له الله پاک نه پرته د هیڅ چا بندګي مه کوئ نو هغوی وویل که زموږ رب غوښتلي نو پرښتې به یې لېږلې وي له دې امله موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لېږل شوي یاست دا دیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړ او وی ویل د موږ نه زیات زورور څوک دي هغوی دا فکر ونه کړ چې کوم خدای پاک چې هغوی پیدا کړی دي هغه له دوی نه زیات زورور دی هغوی زموږ د آیاتونو نه انکار کاوه په پای کې موږ په څو شومو ورځو کې پر هغو سخت طوفاني باد والوځاوه تر څو چې په هغو باندې د همدې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایۍ د عذاب خوند وڅکو او د آخرت عذاب خو له دې نه هم زیات رسوا کوونکی دی هلته به هېڅوک د هغو مرستندوی نه وي بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم پوستکي به پر هغو شاهدي ووایي هغوی په دنیا کې څه کول وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا هغوی به ځواب ورکړي موږ همغه خدای غږولي چې هغه هر څه غږولي دي همغه تاسې لومړی ځل پیدا کړی وئ او اوس د همغه لوري ته تاسې بیرته راوستل کیږئ وما كنتم تس تاسو چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسو سره دا فکر نه وکړي یو وخت به تاسو خپل غوږونه او تاسو سترګې او تاسو د جسم پوستکی پر تاسو شاهدي وایي بلکې تاسو خو لا دا غنل چې تاسو له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی موږ پر هغو باندې داسې ملګري مسلط کړي وو چې هغو ته یې وړاندې وروسته هر څه ښایسته کړي وو په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شوه چې د هغو څخه د مخکې تېر شوو پیریانو او انسانانو پر ډلو باندې تطبیق شوې وه په یقیني توګه هغوی زیانکاران وو